الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دیم قسم د شرک اعتقادي شرک په تصرف ته شرک په تصرف دا معنا چې د غیر الله د پاره د عقیدو ساتي چې بغیر د اسبابونه په نفع او نقصان باندې قادر دی یو خود اسباب د لاندې نفع او نقصان رسولي د مخلوق کولې شي مثلا یو سړی ته اینه استخواته دې نږدې دې 13 شمات دا ګډو چت کا دا کار را سرو کا دا شعر الله کا دا شرک نه دی دا خو جایز ده یو بغیر د اسبابونه اسباب ظاهری نشته او ته نه ما ته ټکر را کولې شي مال پیدا را کولې شي دا د شرک عقیده ده قران پاک کې هغه آیاتونه چې پای کې اثبات او تصرف الله تعالی ځان لکړل دا ګوره یو سوره بقره 200 اتیا بقره 200 اتیا کې اثبات او تصرف الله ځان لکړل ما فی السماوات و ما فی الارض هغه دي چې بر دي وخته پور ته وخته اسمانونو کې وزمو کې ټول د الله اختیار کې آل عمران کې وګورئ شپږشتم آیات کې ال عمران شپږشتم آیات اثبات د تصرف کړ دی الله ځان له قل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشا وایا یا الله باچه د باچانو مالک الملک شاهین شاه باچه د باچانو دیو جن حدیث کې راځي یو سره ځان له شاهین شانم کیږي قیامت کې به الله فناکار نمونه باندې رابلی شاین شاه د باچانو باچا د الله صفت ده تو دل ملک من دشا ور کوي باچی دنیا الملک باچی دنیا چا د چوغاړي به لیکل خیر یو شق ذکر کړل بل حذف کړل به لیکل خیر او شر ستا په لاس کې نفع او نقصان دي نفع هم ترسه نقصان هم ترسه دغه شانتی سوره ال عمران کې یو سل یو کم درشتم آیات کې بیا یو سل او یا کې سورې نساء بیا یو سل یو او یا کې بیا سورې انام دولسم آیات کې سورې انام دولسم آیات کې قل لمن ما بالسماوات والارض قل لله وایا د چې اختیار کړي هغه چې بر دې وخته قل لله نو وایا د الله اختیار کړي كتب على نفسي الرحمه لازم کړی دا الله په خپل ذات الرحمه مهرباني د مخلوق سره الله په خپل مخلوق مهربان دی رحم کوي مهرباني کوي بیا ورپسې دیالسم یاد کې ورپسې نساء دا انعام دیالسم کې وله ما سکنا فی الليل والنهار هو دا الله اختیار کی دی هغه چوسی د شپې او د ورځې کم چې اوسی دا الله اختیار کړي ولو ما سکنا بالليل والنهار دا الله اختیار کړي چې اوسی پشپکه او اوسی پورس کې واغداري او تصرف ځان یونس کی بیا راځي یو درشتم کې دغه شان یونس سلو درشتم کې سورۃ یوسف سلو ختم آیات کې 40 او وش په تم کې 67 سوره مومنون کې اثبات د تصرف کې ځان لا آیات دریاتیا سلورتیا 83 84 او آیات اتاتیا 88 سوره یاسین کې اثبات د تصرف کې ځان لا آیات دریاتیا 83 سوره ملک لومبی آیات کې ولله ملک السماوات والارض سوره ملک تبارک الذی بيد الملک وعلى كل شيء قدير برکت چون کې الله چې پلاس کې د باچي دغه شان سورې ناس دوی میات کې قل اعوذ برب الناس ملک الناس باچا د خلکو دې الہ الناس حاجت روا د خلکو دې نفع تصرف د غیر الله نه هغه آیاتونو ګورئ چې پای کې نفع تصرف کړل د غیر الله نه سوره مائده ولسم آیات کې مائده ولسم آیات قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي او موسی عليه السلام اے زما رب واغدار نه ما مگر د خپل ځان او د خپل ورور وس بس کی مینش تخلاصه په ځان ملا سره سي په خلکو مين رسي آمنا بیافواههم ولم تؤمن قلوبهم پیغمبره غم جن دین کتاب وګوره پیغمبر علی السلام خپه کېدو ولې ټکر نه شور کوله ا تکلیف نه شو رسوله چاته نه الله یې مخه پکېګا دغه شان دي سورته انعام کې وګورئ ولسم آیات کې نه په تصرف کې د غیر الله نه کو ورسه الله تعالی را پلک تکلیف وای امسس کلا بزرین کورسه الله تعالی لک تکلیف نبیا سوک به دفه کیدنا فلا کاشف له کاشف نکره د پسیاق د نفی کې واقع شي دا نشتا هیڅو پرانسون کې دا تکلیف مگر الله سو کې نشي درکولې نه پیغمبر نه ولی نه بل څوک واقدار متصرف سوا د الله نه بل څوک نشتا بیا سورته انام کې وګورل ته تفصیل نه شپږ سره ختم کې دا تفصیل یې بل څوک نشتا نه پی کوي د پیغمبر نه قل لا املک لنفسي نفع ولا ضر او واقدار نیم د پار د خپل ځان نه د پیدا او نه د نقصان نه ځان له پیدا ور کولې شم واقدار نیما د تفکول د نقصان او نه دراخلو د پیدې نشم د فکوله بیا یونس کې یو سل وم کې ورپسې سورې راد شپاړسم یاد کې عمر راځي نه په تصرف کوي راز شپاړسم یاد تا نه وسه د پکی دا شانتی بنی اسرائیل کې شپږ پنځو سمات کې بنی اسرائیل شپږ پنځو سم کې چې دا نفع او نقصان رسول شي فلا یملکونا کشف ذرانکم واقدار ندی د دفقولو تکلیف تاسو نه ولا تحویل او نه داړولو تکلیف تکلیف نشي د پکوله دغه شان سورې فرقان دې میات کې سورې فرقان درې میات ولا یملکون موت ولا حیاتا ولا نشورا واغدار ندی په ځان باندې راوستو د مرګ او نه ځان لور کول د ژوند او نه د خپل پورته کولو ځان پورته کول نشي نه بل پورته کول شي دغه شانتی سورې فرقان کې بیا راځي 55 کې سوره سبا دوی میات کې دیشتو پارا سوره سبا آیات دوی دلته وی قول الذین زعمتم اوا را مدد گیا کسان چې ګمان په کوي بيد الله نه لا یملکون مسقال ذره فی السماوات ولا فی الارض واقدار ندی د ذره برابر برا وختا ذرا د ذره علما دو معنی کوي یو مازیګر چې په دې ګړکو کې نور دغه شي د نراشي وړي وړي په لوشي په دې کې وړي هغه د ذره وي سو کوی غسور میږي چې لفه نظر راځي دې ته ذره وای دغه ذره برابر مالک نه دی ا دې تبخه کوي نو نکه خکې دانه خکې بچی ورکه اولاد ورکه قران وې د ذره برابر اختیار نشتا وما لهم فيما من شركين مشرک وې نه واقدار نه دي دا خود برخي خواندان دي الله ولا برخه ور کړ دا نو الله جواب کوي لا یملکون وما لهم فيما من شرك نشتا نیکان لرا پاسمان زمو کی برخه لا یملکون واو نون سره جمع ده واو نون سره جمع د ذل قول لپاره راځي هم د ذل قول لپاره راځي مشرکین وای نه برخه خو نه دا دا معاون دی دا الله دا دا الله سره امداد کوي تعاون کوي جواب کوي قران وما له منهم من ظهير نشته الله لرا په مخلوق کې معاون څوک معاون من دې جوړ کړي مشرکان وې نه نه واغدار نه دي د برخه خواندان خو نه دي معاون هم نه دي خدا زمنګ سپارش الله ته پیش کړي منګي دیو ته وي دی الله ته وي جواب ولا تنفو شفاعت عندهم پیدن رسې سپارش پسند الله کې مگر حکم د الله اذن با الله قیامت کې کوي دنیا کې چاته اذن نه کړی چې ما دخل کو سفارش کو قبلو مې دغه شان دي سورې فاتیر دوی میات کې او سورې زمر او اته درشتم کې 38 سورې سواد یوشتم آیات 21 سورې نبا و درشتم آیات 37 سورې انفطار نلسم آیات کې 19 نمبر آیات په دغه ورځ واقدار باندې یو نفس د بل نفس لپاره ضربر والامر یوم یذل لله اختیار د فیصله د بد الله څخه اثبات د تصرف خپل ځان لا او نه به تصرف د غیر نه اثبات د تصرف غیر الله لره کفر دی او شرک دی بل چاله اختیار ثابتول تصرف ثابتول دا د شرک او د کفر عقل ده علماء په فتوی د کفر لګولني ابن کثیر دویم جل کې نقل کړي ابن کثیر دویم جل صفحه 228 کې ابن کثیر جلد دوم صفحه 247 ومن زعم ان الله جعل للعباد من الامر شيئا فقد كفر بما انزل على انبيائه ومن زعم سوچ دا قول کوي ان الله جعل العباد چې الله بندگان را ګرځول دي من الامر شيئا سي اختیارات نو فقط کفر دې کافر شو بما انزل علی محمد په هغه کتاب چې په نبی له سلام را لګل شوی دی څوک چې وای مخلوق نه په نقصان رسول شي نو دې سره کافر دی دا دا ابن کثیر پتو دا او دا دا داګه مولا کتاب دی ګورو چې دې کتاب کې څونه اختیارات ثابت کړلې دیو د خپل دوستان امداد کوي او د خپل دشمنان هلاکوي اوري د ډېر اولیاء مبارک دا په تواتر سر نقل لا چې دا د دوستان امداد کوي او دشمنان هلاکوي په تواتر سر نقل لا تواتر سر کوم نه نقل قرآن خو نه شي کولای لا یملکونه و يمسك الله بذور فلا كاشف له اسو کې نشته په کول نه ولي نه نبي او د امداد کوي بیا دې کتاب کې دې نقل کوي وې د مړو نه حاجتونو وختل پیدا غسل دا جایز دي بیا دی وای دی کتاب کې 200 صفحه کې وای وای ګورا ومثلو ما ينكر الاولیاء او زیارت قبورهم والاستمداد منهم وای چې دا اولیاء امداد نه غواړي او دا اولیاء نه سګي داغو د نفع او نقصان انکار کوي نو دې پشان د شیطان دی ها لاندې ډېر شی نقل کړلی سوئی ومنها ما ذکر في تفسير روح البيان وفي إشارة إلى نسيدة لآدم على نبينا عليه الصلاة والسلام ومقبور كسيدة له آدم عليه السلام د سره سجده کې او په قبر کې نو دا د سجده لګا چې په ژوندانه سجده کوي او غیر مقبور په قبر کې نو نو د آدم علی السلام د سجدې انکار چا کړو شیطان کړو نو چې د قبر د سو سجده نه کیندم د شیطان شان دي شوی ازل انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام احیاء د قبورهم انبیاء علیهم السلام په خپل قبرونو کې ژوند دي نو هغه ته چې په ژوندانه لای سجده وکړ نو پس د مرون نورته مې سجده وکړ او مشو بیا جزان را اشار په نقل کړلی پوښی کنه مشو بمر ز امداد آل دل نو امید کې خواب مرد می اگا عین بیدار اسلام وې دا اولیاء په مرونی باندې دا غو نو امید کېږم وې دا دا و سترګې چې نه بیداری حاجتونه پوره کوي وي و شیطان الرجیم غفلان هذا فنکران قبول حق و شیطان سیدن اور کړي و مثلو چې څوک هم د شیطان شان دی میون کیر الاولیاء و زیارت قبول ولی استمداد بی منهم چې دا اولیان امداد نه غواړي کنه دا هم د شیطان شان دی داس د بلازوی پوه شئ دا ځي کتابونه دي نو چې دای مشران یې دا کشران بسنګي او لیکنه خوب تر خوب ته کې ګونت بیرا قران به شرک وکړي او نور ډېر خبرې پکې ان شاء الله بیا ورسره کار کوم چې علماء ته سې نسبتونه کړې ابن تیمیه سي ته کوم پتو لګول نه او دا کوم مقام دی دا خو تفسیر می کثیرو چې اثبات د تصرف غیر لره سه کفر دی شامی دویم جل صفا یو سل اتیشتم کې شامی دویم جل جلدوم او صفحه 128 ان ظن ان المیت يتصرف في الامور کدا کده کوي چې مړې په کارونو کې تصرف کولای شي چاله پیدا چال نقصان به د الله نه نو اعتقاد ذالک کفر دا د کفر عقیده شامی جلدوم صفحه 128 کې دا شانته الفتح الربانی کې شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه نقل کړي چې د چانه د الله نه سیوا د نه په نقصان عقیده ساتي نو دا کفر او شرک دی الفتح الربانی د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه کتاب دی خو دې صفو کې فرق دی ما سره چې کوم فتو ربانی وا ناغه صفه برابر ده او په دې کې ونی صفه ده کل ما تعتمد علیه فو الهک پچا چې اعتماد راغې چې دا مال پیدا او نقصان را کولې چې د قصا کار ساز شو کل شین تخاف من و ترجو فویلاو کا چانه چې یره کې چانه چې تم کې مال نه کې خکې مال دانه خکې مال داخه کې داستا کار ساز شو بیا وای ما تصحیان تقول لا اله الا الله ولک الف معبود غیری تعالی شرم نه درځي په خلق لا اله الا الله نشتا د نفع او د نقصان مالک مگر الله ولکال فو معبودین غیری او زر خدایان دی نیولنی تبی د پاره یو دین نکې د پاره بل نه اوري بعد د پاره بل نه لیونو د پاره بل نه پورې درشه له گاډه ودرې نو یو سړی د کوزو زنانه وسره وای بابا جی ته کومه لار تله سیوت لار برابر کړه جمعه ورته بابا خیر دې سره دی وې دا لور مې لیوانې دا او چارته چې بابا جی په قبر پورې په ونه پورې بوتړین دا وخشي دال اوره بجوره بابا یې سیوا غدې لونوزي موار دی دې سوئی اما تصحی ان تقول لا اله الا الله ولک الف معبود غیره زر خدای دې د الله نه سیوا نیولې د نکو د پاره یو دی بعد د پاره بل دی لیونو د پاره بل نه دا ستان می صفحه ده الفتح الربانی د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه دغه شانتي په تور شي دی کې یو یا صفحه کې نقل کړي په تور شي دی یو یا صفحه کې نقل کړي دې کې وایي من قصد لزياره قبور الانبياء والصلحاء اي يصلي عند قبورهم ويدعو عندها ويسالهم الحوائج فهذا لا يجوز عند احد من علماء المسلمين سوچ د انبياء قبرون لذي التمنزنه کوي ال تخپل حاجتونه غواړي ويسالهم الحوائج دا غین خپل حاجتونه غواړي پتا بشي په خوده بشي دا د یو مسلمان په عالم په نسبانه جایز نه ده وطلب الحوائج والاستعانه حق الله وحده دا الله نه امداد وختل دا الله حق ته بیا تفصیل کړل حدیث نقل کړ دې نبی علیہ السلام دلیم نے عباس ته وی کټوله دنیا راجم شي په درا کې نشرا کوله نفع او نقصان مالک یو الله دی تعریفات رشیدیه صفحه 71 کې نو تصرف غیر لره ثابت ول دا کفر او شرک دی اصلاح الرسوم کې اشرف علی تنویر رحمت الله علیه هغه هم یو سل څلور په دوه سمه صفحه کې تفسیر کړل خو زما کتابونو کې کور فوتو ګډوډ شوی ما بیان وم بیا به پیدا شوې ته خېمه دو مسلې بیان شوې او پرد د شرک اعتقادي کې نفي علم الغیب او نفي شرک په تصرف نفي شرک په دعا او نفي شرک په عبادت دا به ان شاء الله بیا سبا وایي بس